دغه بل لیک محمد نائب او صدیق الله حنیفي رالېږلی پوښتنه کوي وایي که چېرته یو څوک بل مسلمان ته وایي چې کافره دغه ډېره ګناه لري او که لږ دی داسې هم وایي ما اورېدلي دي وایي که څوک په چا ته وایي چې کافر هغه خپل کافر کېږي که په دې اړه معلومات راکړي ډېره به ښه وي حضراتو دا یو سړی چې و بل ته کافر وایي تاسې وګورئ هغه سړی چې دا لفظ د هغه په شان کې دا سړي ویلی دی هغه دوهم نفر هغه کې دغه منشه د کفر شته که نشته په هغه کې دغه علامه او اماره او نشانه د کفر شته که نشته که چیرې په هغه کې د علامات د دې کفر موجود و بیا که تا ورته چې کافر ستا غاړې نه بندېږي حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه طیبه کې د یو صحابي مؤمن مخلص او هغه بدري صحابي هغه ته حاتب ابن ابي بلتعه وایي د یو حت مشرکانو ته استولی و د یو کافر مشرک ښځې په لاس یې ورکړی و هغه ښځه مدینې طیبې ته راغلې وه هلته د یو زر واده وه څو شپې چې کولې بېرته دا مشرکه ښځه دا کافره ښځه پر اوښ باندې سپره ده د مدینې طیبې څخه و مکې معظمې ته روانه ده نو دغه یو صحابي مخلص مؤمن بدری حاتب ابن ابي بلتعه د یو کاغذ په لاس ورکړي و دې ښځې ته ویل دا به یوسې هغه فلان و فلان مشرکان یې یاد کړه هغه ابو سفیان د د امثال ول دغه مشرکانو ته هغه صنادید مشران د قریشو و دغو ته بیا ورکړي دا ښځه روانه سوه حضرت رسول خدا علیه السلام په مدینه طیبه کې دي حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک د اسمانو څخه ورته راغی چې الله جل جلاله دغسې فرمایي چې دغسې یو زنانه ده او ستا په افرادو کې یو چا خط ورکړی دی یعنې اخط خطرې دی مضمون ده وكفارة الأصل حضرت رسول خدا عليه السلام سيور كسر صحابة كرام تعين كرام حضرت علی کرم الله وجم پکښې کې وو ولهلې په منډه پر آسانو باندې ور روان سي فروزه ته خاخ کې به هغه مشرک پیدا کړي پر اوس فازه تنها کاغذ ورڅخه دی هغه کاغذ جن راواخي نور په دې کار ملري دغه حضرات صحابه کرام دا پر آسانو سپارسو د چې وروالوته په داسې سرعت په داسې تیزۍ باندې ورلل شخصا په هغه ځای کې چې رسول خدا علیه السلام ودی ته بیان کړی و روضة خواخ په هغه ځای کې هغه مشرکه پیدا کړه ښځه پر اوس فرد مزل کې هغې ورله په راوڅرخې د اوښ د هغې چوک کې بارې اخرج الکتابه راوباسه کاغذ هغه ول ما معي کتاب د ما سره کاغذ نشته نو حضرات صحابه کرام دي په څونه اعلی درجه کې د تقوا هغه غټه غټه تلاشي وکړه کاغذ نه کوي پیدا اخر بعضی کسانو اول په دې کې چې کاغذ نشته ګرځي چې زه حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه هغه لجب دا د چې رسول د خدای وای د تاسو کاغذ دی او هغه شجه چې اوله مشرک ته او ته د ما سره کاغذ نشته او زما په ذل جلال قسم یا کاغذ را کوي بن سره لګړکم کالی ټول در سباس نو هغې ښځې لاس ایاد یې په خپله ګنډه دغه کوي هغه کاغذ یې ورته راویستې وده کوي کاغذ چې راوړي علیه السلام ته په هغه کې دا اسرار د علیه السلام لیکلي وه چې فلان و فلان مشرکان د مکې کافران د مکې تاسې خبر مسلمانان فوج درته تیاروي علیه السلام در روان دي مکه معظمه در څه نیسي دا خبره چې لته سوه نو علیه السلام هغه صحابي راوغوښتي چې ولې ول اجازه ورکړه چې دغه منافق ګردن ووام دا سره د بدنه جلا کړم ورته منافق یې وویل منافق و هغه چا ته وایي چې په خوله مسلمان په باطن کې کافر وي نو دوه وایې په منافق ورته ویلي دي اما رسول خدا علیه السلام هغه صحابي جن اخلاص کړی دی نو ګورې عمر فاروق صاحب ته بد هم نه دي ویلي یعنی عمر فاروق صاحب په دې خپل لفظ د په ځان کې ګناهګار نه شو ولې خو منشه د کفر په هغه کاغذ کې موجوده وه چې څنګه مسلمان به داسې کوي چې اسرار د علیه السلام و بل ته ورښکاره کوي دښمن ته و کافر ته نو که یو سړی بل ته ووایي هغه سابق سابق دهري دی کمونست دی او یا د خدای په شان کې بد وایي د علیه السلام مبارک په شان کې بد وایي پر اسلام بد وایي پر علماو بد وایي دا خو دې الفاظ باندې کافر دی نو چې کافر سو کافر ته شو کافر ته خلاص شي هغه کافر دي او که په دې کې هیڅ منشه د کفر نه ظاهرا او باطنا چې کاله ټولې دي غلط شي دي نه دي فکر پیدا کړي بیا که یو سړی کافر وایي ورته نو دوه علما په دنیا کې سته چې هغه پر ظاهر د حدیث تللي دي حضرت امام غزالي رحمت الله علیه د شوافع یو عالم دی او بل حضرت امام سرخسی رحمت الله علیه د حنفي علماو یو عالم دی دغه دوه کسان دا قائل ته کافر وایي اما نور امت نور علما هغه محققین علما هغه وایي په کافر نه دي لیکن ګناهګاره دي لکه کلم چې پر ډبره باندې ووایې حتما به څرک راغورځي ستا پر مخ مشلي ستا پر سترګو کې مشلي نو حقه دا دی چې کافر نه دی اما ګناهګاره دي دا الفاظ بې له منشې و بل ته دا د کفر نسبت مه کوئ فتوا د کافر پر چا باندې مه کوئ که په هغه کې منشه و علامه نشانه د کفر نه وي والسلام